آیاتونه وه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل، انتهینا انتهینا بس مو کړه بس مو کړه پنځم، یوه ورځ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د غرمې په وخت کې بیده وو البته د خوب په وخت کې د یو چا کالي پورته کښته کیږي خو په دغه وخت کې چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه بیده وو د ده یو مریی هلته ورغلی حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې ځان ته متوجه شو نو یې دعا وکړه چې الهي! داسې امر نازل کړې چې په هغه سره په دغسې حالاتو کې د مسلمان عورت وساتل شي، نو د الله جل جلاله دا قول نازل شو چې د سورة النور په اته پنځوسم نمبر آیات کې فرمايي. یا رسول الله! دغه کسان زموږ اقربا او د اکا زامن دي، فدیه ځنې واخله او پرېږده. نورو اصحاب کرامو هم د مهربانۍ او احسان، یعنې مفت ایله کولو یا فدیې، مشوره ورکړه، بې له حضرت عمر رضی الله تعالی عنه څخه چې د هغه نظر او مشوره دا وه چې ټول دې ووژل شي او هر مسلمان دې هغه خپل قریب، کافر، ووژني. ډېر شدید نظر وو، حتی رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم د دغه شدت څخه متحیر سو چي هر مسلمان به هغه خپل قریب وژني؟ مثلا زوی مسلمان دی او پلار یې کافر په بندیانو کي نیول سوی دی، دغه مسلمان زوی به هغه خپل کافر پلار وژني؟ دا د عمر رضی الله تعالی عنه رایه او نظر وو. مګر دغه رایه د رؤف او رحیم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپلې نرمۍ او شفقت په سبب نه شوه خوښه او د نورو اصحاب کرامو د مشورې سره مطابق یې دا فیصله وکړه چې د بدر د جنګ بندیان په فدیه سره پریږدي، نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خلقو په منځ کې ودریدی او ویې فرمایل. بېشکه چې الله جل جلاله د ځینو خلقو زړونه داسې نرم کوي چې تر شیدو هم نرم وي او الله جل جلاله د ځینو خلقو زړونه داسې قوي کوي چې تر ډبرې هم سخت وي یا ابابکر! زه تا د هغو کسانو څخه وینم چې الله جل جلاله یې زړونه نرم کړي وي لکه ابراهیم علیه السلام چې ویې ویل، فمن تبعنی فانه منی ومن عصانی فانک غفور رحیم چې دا د سورة ابراهیم شپږ دېرشم نمبر آیات دی او لکه عیسی علیه السلام چې وې ویل، ان تعذبهم فانهم عبادک وان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم. چې دا د سورة نوح شپږویشتم نمبر آیات دی او لکه موسی علیه السلام چې ویې ویل، ربنا اطمس علی اموالهم واشدد علی قلوبهم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالیم چې دا د سورة یونس اته اتیا نمبر آیات دی. کله چې مسلمانانو د بندیانو د ایله کولو او د فدیې اخیستلو فیصله وکړه، د الله جل جلاله هغه قول نازل شو چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د رأی تائید یې کاوه، الله جل جلاله د سورة الانفال په اووه شپېتم نمبر آیات کې فرمایي، ما کان لنبی ان یکون له اسری، حتي يثخن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره والله عزيز حکيم يعني نبي لره دا نه ښايي چې ده لره بنديان وي او د فديې په اخيستلو سره يې ايله کړي، فديه ځنې واخلي او هغه بنديان پريږدي تر څو چې دغه نبي په مځکه کې د کفارو په وژلو قوي کيږي. اې مسلمانانو تاسې د دنیا اسباب غواړئ چې د بندیانو څخه فدیه اخلئ او الله جل جلاله تاسې لره د آخرت د ثواب اراده لري. کوم وخت چې دغه آیات شریف نازل شو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وژړل او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته یې هم دغه آیات ووایه ځکه د هغه هم د فدیو د فدیې اخیستلو رأی وه. هغه هم وژړل. دغه د دوی د ژړا په وخت کې عمر فاروق رضی الله تعالی عنه راغلی، ویلي ده چې دوی دواړه ژاړي، ویل، یا رسول الله، یا ابا بکر، څه شي مو ژړوي؟ راته ووایاست، که داسې یو کار وي چې په هغه کې زما لپاره هم ژړا لازمه وي، زه به هم درسره وژاړم او که داسې کار وي چې په ما تعلق نه لري، ستاسې لپاره به درسره وژاړم، یعنې ستاسې د زړه ښه کېدلو لپاره به درسره وژاړم. نو رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم په هغه عتاب چې د الله جل جلاله له طرفه نازل شوی و خبر کړ او عمر رضی الله تعالی عنه هم ورسره ژړل بیا نو رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم وفرمایل په والله هغه عذاب ما ته راښکاره کړل سو او که هغه عذاب نازل سوی وای بل عمره بل څوک به نه وای ځنی خلاصوي د منافقانو سره د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه شدت حضرت عمر رضی الله تعالی عنه لره د د د شدت او سخت دریز په سبب په خپل ژوند کې یو عجیبه واقعه پیښه شوې ده چې شای د هغه په سبب اعدام شوی وای هغه واقعه داسې و د منافقانو څخه یو نفر ورته راغلی یعنی یو سړی وو چی په ظاهره یې ایمان ښکاره کاوه، ځان یې مسلمان باله، د دغه سړي د یوه یهودي سره دعوه وه، دغه منافق ورته وویل چی د فیصلې د پاره به رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ته ورسو، یهودي هم قبوله کړه. ځکه هغه پوهېدی چې محمد صلی الله علیه وآله وسلم ظلم نه کوي او حق و حقدار ته ورکوي نو منافق او یهودي د فیصلې دپاره و رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ته ورغله او هغه د دوی په موضوع کې یې حکم ځینې وغوښتی څرنګه چې هغه منافق په دغه دعوه کې ظالم و نو رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم د یهودي په ګټه حکم وکړ. د باندې چې راووتل، منافق دغه حکم او فیصله نه کړه قبوله او یهودي ته یې وویل، د ابوبکر څخه به حکم او فیصله وغواړو. یهودي مجبور شو، دا یې هم ومنل. نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته ورغله. هغه هم د یهودي په ګټه حکم وکړ، منافق بیا هم دغه حکم نه کړ قبول او ویل یا دغه فیصله هم نه منم بلکې عمر ته به ورشو، هغه چې هره فیصله وکړه هغه مې قبوله ده. د منافق دا امید و چې څرنګه زه مسلمان یم ښایي عمر رضی الله تعالی عنه زما په ګټه فیصله وکړي. نو دوی دواړه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته ورغله. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې له کوره راووتی اول یهودي په خبرو شروع وکړه او ویې ویل، دغه نفر ستاسې مسلمان دی. زما او د ده په منځ کې دعوه وه. د هغې دعوې د فیصله کولو لپاره رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ته ورغلو. هغه عليه الصلاة والسلام زما پر طرف حکم وکړ او ده نه ومنئ. بيا ابوبکر ته ورغلو، هغه هم زما په ګټه حکم وکړ او ده نه کړئ قبول. وايي زه د بل چا حکم نه منم بې له ستا د حکمه څخه، نو اوس دغه دی تا ته راغلو. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه و منافق ته وکتل او ويل، آيا دی رښتيا وايي؟ هغه منافق وويل، هو! زه نه د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم په حکم قانع یم نه د ابوبکر فقط ستا په حکم راضي کېږم. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل، تاسې لږ صبر وکړئ. عمر رضی الله تعالی عنه کور ته ننوتی او توره یې راواخیسته. د کوره څخه چې راووتی د منافق سر یې ور پرې کړ او ویې ویل، ستا په باره کې زما حکم دغه دی. څوک چې د یوه داسې حقاني قاضي فیصله ونه مني لکه رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم د هغه فیصله دې په دغه ډول سره وشي. دا موضوع پر مسلمانانو ډېره درنه شوه چې عمر یو مسلمان وژني. حتی د هغه وژل شوي منافق وارث ورسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ته ورغلی او پر حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یې د قتل دعوه دائره کړه او قسمونه یې یادول چې دغه مقتول د دې د پاره عمر رضی الله تعالی عنه ته ورغلی وو چې ښايي هغه په دغه معامله کې د دوی په منځ کې صلح او روغه وکړي د دې لپاره نه وو رغلي چې ده د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم حکم او فیصله نه منل. موضوع تر داسې اندازې ورسېده چې قریبه وه رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم دې د هغه منافق په عوض او بدله کې عمر رضی الله تعالی عنه قصاص کړي او ویې وژني. ځکه ده یو مسلمان وژلی دی. چې په ظاهره دوی دعوه کوي چې دوی پر هغو شیانو ایمان راوړی دی چې تا ته نازل کړل شوي دي چې قرآن مجید دی او پر هغو کتابو یې ایمان راوړی دی چې تر تا د مخه نازل کړه شوي دي دوی اراده لري چې خپل دعوې د فیصلې د پاره د شیطان و طرف ته وروړي او په تحقیق دوی امر کړه شوي دي چې د طاغوت او شیطان څخه منکر شي او هغه ونه مني او شيطان اراده لري چې دوی ګمراه کړي په لرې ګمراهي سره او نور وروستني آياتونه هم په دغه باره کې دي بیا هم په دغه باره کې د الله جل جلاله دغه قول نازل سو چې فرمایي لا تجدوا قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر یعنی ای محمد صلی الله علیه و آله وسلم هیڅ کله داسې قوم نشته چې دوی دې پر الله او د قیامت پر ورځ ایمان راوړی وي چې دغه قوم به د هغه چا سره دوستي کوي چې هغه څوک دي د الله جل جلاله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره مخالفت کوي که څه هم دغه مخالفین د دوی پلرونه وي یا د دوی زامن وي یا یې وروڼه وي یا یې نور قوم او اقربا وي. مسلمان د هغه چا سره نه دوست کېدلای شي او نه یې دوست کېږي چې هغه دې د الله او رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم مخالف وي که څه هم دغه د الله او رسول الله سره مخالف نفر د ده د هغو ډېرو نږدې اقرباوو څخه لکه پلار، زوی، ورور، قوم او قبیله وي. مسلمان د مسلمان دوست وي، نه د الله جل جلاله د دښمنانو. همدارنګه د الله جل جلاله دا قول په دغه باره کې نازل شو چې فرمايي. یعنی کوم وخت چې الله او رسول الله د یوې موضوع په باره کې حکم او امر وکړي هیڅ مؤمن سړي او مؤمنې ښځې ته دا نه ده روا چې دوی لره دې په دغه کار کې اختیار وي او د خپلې خوښې سره مطابق دې د الله او رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم د امر څخه مخالف عمل وکړي. او هر هغه څوک چې د الله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اطاعت نه کوي پس هغه څوک خامخه په ښکارا گمراهی سره گمراه سو دا ټول هغه آیاتونه دي چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ موقف او دریزه تاییداوه او عمر رضی الله تعالی عنہ ته عفو وسوه د هغه عصر او هغې زمانې واقعات به لږ وروسته په پوره تفصیل سره درته بیان شي، خو اوس فقط د ده رضی الله تعالی عنه فضیلت او درجې بیانېږي او ځینې هغه واقعات بیانېږي چې د هغو فتوحاتو او هغو عمومي واقعاتو سره تعلق نه لري کومې چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د خلافت په دوره کې پېښې شوې دي. هغه کارونه چې په اسلامي تاریخ کې د اول وار دپاره حضرت عمر رضی الله تعالی عنه کړي دي. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خلفاء الراشدینو کې اول هغه څوک چې امیر المؤمنین ورته ویل سوی دی هغه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دی پر دې ډول خبره اوږدېږي. که پس له عمر څخه بل څوک راغلی نو و هغه ته به خليفة خليفة خليفة رسول الله وايو؟ دا نه ده صحيح. نو د مشورې د پاره سره کښېنسته چې يو نوم پيدا کړي او خليفة ته په هغه نامه سره ووايي. او تر دې وروسته چې هر څوک خلیفه کېږي هغه ته به په دغه نامه ویل کېږي او دغه نوم به د مسلمانانو د خلیفه لقب وي. مسلمانان ناست دي او مشوره سره کوي خو داسې نوم یې نه کوي پیدا چې دوی دې په راضي وي. دغه د مشورې په ورځو کې د عراق والي مثنی ابن الحارثه الشیباني رضی الله تعالی عنه دوه نفره مدینې منورې ته رالېږلي وه. چې یو یې لبید ابن ربیعه العامري و او بل یې عدي ابن حاتم الطائي و، دغه دوه نفره د عراق څخه راورسېدل او مسجد ته ورداخل شوه، عمرو بن العاص رضي الله تعالی عنه یې ولید، دغو دوو نفرو و عمرو بن العاص رضي الله تعالی عنه ته وویل، اجازه راواخله چې امیرالمؤمنین ته ورشو. عمرو رضی الله تعالی عنه وویل، والله تاسې د هغه دپاره صحیح نوم پیدا کړئ، موږ مؤمنین یو او هغه مو امیر دی. عمرو رضی الله تعالی عنه و عمر رضی الله تعالی عنه ته ورغلی او ویل، السلام علیک یا امیر المؤمنین. عمر رضی الله تعالی عنه ورته وویل، په دې نامه کې دې څه شي ولیده؟ عمرو وویل، لبيد ابن ربيعه او عدي ابن حاتم رضی الله تعالی عنهما د عراق څخه راغله اوښان يې چو کړه او ويل د امير المؤمنين څخه د ملاقات اجازه راواخله په والله دوی ستا د پاره صحيح نوم پيدا کړ ته مو امير يې او موږ مؤمنان يو نو د دغې ورځې څخه د خليفه د پاره دغه نوم مقرر کړل شو. اول هغه څوک چې اسلامي تاریخ یې په وجود راوړي حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دی د تاریخ لیکلو قصه او و تاریخ ته ضرورت په دې ډول سره و کم وخت چې به عمر فاروق رضی الله تعالی عنه شاوخوا و خپل والیانو او قومندانانو ته امرونه لیږل ځینې وختونه به ضرورت پیښ شو چې هغه خپل امر ته تغیر ورکړي نو به يې بل امر پسې ولېږی خو هلته بيا د اوامرو په رسېدلو کې فرق راتلی، ځينې وختونه به اول امر تر دوهم امر وروسته ورسېدی او پر خلقو به موضوع مبهمه شوه چې په کوم امر عمل وکړي، بل دا چې د بيت المال څخه به پر رعيتو د مالو وېشل يا د صدقاتو وېشل ليکل کېده. چې اوفلاني نفر ته ورکړل شوه، دلته به هم شک او ترتید او تردید پیدا شو، هو میاشت خو به لیکلې وه، مثلاً پلاني ته په شوال کې ورکول شوه، خو دا نه معلومېده چې په دغه اوسني شوال کې ورکړه شوه که د تېر کال په شوال کې. نو د اسلامي دولت مسؤلو کسانو وویل، زموږ لیکنې باید د کال، میاشتې او ورځې پوره تاریخ ولري، نو د دغه کار دپاره د مسلمانانو په منځ کې مشورې شروع شوې. چا وویل چې کارونه دې د روم په تاریخ ولیکل شي چې مسیحي یا میلادي تاریخ ورته ویل کیږي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دا نه کړه قبوله. ویل یو خو دغه تاریخ اوږد دی او بل د مسلمانانو تاریخ نه دی. چا بیا وویل د فارس په تاریخ به لیکنه کوو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دا هم نکړه قبوله ځکه د رضی الله تعالی عنه غوښته چې امت مسلمه ځان ته خاص تاریخ ولري او په هغه سره د نورو ادیانو څخه فرق او امتیاز وسی ترڅو چې حضرت علی رضی الله تعالی عنه مشوره ورکړه چې تاریخ به په اسلام سره لیکو دا رأی یې خوښه سو خو دلته بیا رأی او نظریات مختلف سو چا ویل د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مبارک میلاد څخه به تاریخ شروع کو ځینو ویل د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د رحلت یا وفات د ورځې څخه به شروع کو چا ویل د اسراء او معراج څخه به شروع کو خو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ وویل د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هجرت څخه به را شروع کو او دغه رایه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه خوښه کړه ځکه د هجرت ورځ د اسلامي دولت د تأسیس ورځ ده په هجرت سره د اسلامي دولت د جوړېدلو اساس او تاداو ایښول شوی دی خو دلته بیا یوه موضوع پېښه شوه، هغه دا چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هجرت په ربیع الاول کې شوی دی، نو تاریخ څنګه او د کومې میاشتې څخه شروع کړي؟ آیا د کال و نظام ته تغیر ورکړي؟ چا ویل د ربیع الاول د میاشتې څخه به کال شروع کړو؟ چا ویل د رمضان د میاشتې څخه به یې شروع کو چا ویل د حج د میاشتې څخه به یې شروع کو خو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه وویل د هغه وخت څخه به یې شروع کو چې خلق بیرته د حج څخه راځي چې د محرم میاشت ده او د کال شروع هم ده خبره به معلومه وي نو اصلا هجرت د ربيع الاول په مياشت کې شوی دی او کال يې د محرم څخه شروع شروع کړی نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه اول هغه څوک دی چې اسلامي تاریخ یې ایښی دی اول حاکم چې په خپل یې د شپې پیره او غزمه کړې ده حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د بشر په تاریخ کې هغه اول حاکم دی چې هره شپه به د ښار په کوڅو او سړکانو کې د دې لپاره ګرځېدی چې د نږدې څخه د خلقو په حال ځان خبر کړي. که به چیرې په یوه کور کې کوم مشکل او تکلیف پیښ وو د هغه د حلولو لپاره یې لازم اقدامات کول. چې دغه د شپې په پيرو او ګزمو کې ډېر واقعات پېښ شوي دي، چې د هغو واقعاتو د جملې څخه به يې څو واقعې درته بيان شي. اول، حضرت عمر رغضی الله تعالی عنه امر کړی وو، چې هيڅوک به په شيدو اوبه نه ګډوي، نو يوه شپه چې دی رغضی الله تعالی عنه په ګزمه ګرځېدی، د يوه کوره څخه يې د هغې مور او لور په منځ کې چې شیدې یې خرڅولې داسې سوال او جواب واورېد. مور و لور ته وایي، په شیدو اوبه ګډې که؟ لور ویل، آیا امیرالمؤمنین دغه کار نه دی منع کړی؟ مور ویل، عمر په موږ څه خبر دی او موږ څه ویني؟ لور ویل، که مو عمر نه ویني الله مو ویني. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د دغې نجلۍ په خبرو ډېر خوښ او راضي شو، نو یې دغه کور نښاني کړ او لاړ. په سهار کې یې خپل زامن راوغوښتل، دغه قصه یې ورته وکړه او ویل، په تاسې کې یو باید خامخا دغه نجلۍ د دې د تقوا په سبب په نکاح کړي او که په تاسې کې څوک دا کار نه کوي، نو یې زه په نکاح کوم. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هغه زوی چې عاصم نومېدی دغه نجلۍ په نکاح کړه. وروڼو! تاسې متوجه یاست؟ امیرالمؤمنین خپل زوی ته یوه د شیدو خرڅوونکې نجلۍ د هغې د تقوا په سبب ورغواړي. یا په بل عبارت د امیرالمؤمنین زوی یوه د شیدو خرڅوونکې نجلۍ په نکاح کوي. خو دا کار د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د پوهې سره څه عجب کار نه دی، ځکه پنځم خلیفه راشد عمر ابن عبدالعزیز د دغې نجلۍ د نسل څخه دی، هغه داسې چې د دغې نجلۍ د عاصم رضی الله تعالی عنه څخه لور پیدا شوه چې هغه لور یې عبدالعزیز ابن مروان په نکاح کړه او د هغې څخه بیا عمر ابن عبدالعزیز پیدا شو. چې د دغې نجلۍ لمسی او د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه کړوسی شي. دوهم، یو وخت یوه قافله د شپې مدینې منورې ته راورسېده او هلته تر مدینه منوره د باندې خیمې ودرولې. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه د ځان ملګری کړی چې راځه د دغه قافلې خبر واخلو شپه تاريکه شوې بلکې د شپې اخره حصه ده او د قافلې خلق ټول بيده دي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه او ملګری يې و قافلې ته نږدې کښېنسته او بيا عمر رضی الله تعالی عنه و عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه ته وويل، دغه پاته شپه به دلې تېره کړو او د دغه خپلو مېلمنو څارنه يا پيره به کوو. دوی دوه ناست وه چې د یو کوچني ماشوم ژړا یې واورېده حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ لږ وخت انتظار وکړي چې شای کوچنی چپ شي مګر کوچنی پر لپسې ژاړي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په تلوار د ژړا و طرف ته ورغلی کوم وخت چې هلته ورنږدې سو وای اورېده چې د کوچني مور پر کوچني قهر او منت کوي حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې په خپل رعیتو کې د یو کوچنی ژړا هم نسی زغملای نو یې د کوچنی مور ته وویل شزه د الله څخه وبېرېږه کوچنی دې آرام ک او بیرته راغی پر خپل ځای کښېنستی پس له لږه وخته بیا د ماشوم ژړا سوه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه بیا ورغلی او د کوچنی مور ته ورغ کړه ښځې، درته ومې ویل د الله څخه وبېرېږه، کوچنی دې ارام که. بیا ولاړی، خو خپل ځای ته لا نه و رسېدلی چې بیا د ماشوم ژړا شوه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه درېیم وار د کوچني مور ته ورغلی او ورته ویې ویل، ویحکې! بده مور را معلومېږې، ستا کوچني ته څه پېښه ده چې نه چپېږي؟ ښځه نه ده خبره چې د چا سره خبرې کوي، ویل یا عبدالله! دغه کوچني په عذاب کړم. زه غواړم چې له تي څخه یې پرې کړم او دی تی غواړي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل، ولې یې د تي څخه پرې کوې؟ ښځې ویل، ځکه عمر د تي و کوچني ته تنخا نه ورکوي. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې د وارخطايي څخه یې ساه لنډه لنډه کېدل، ویې ویل، کوچنی دې د څو عمر دی؟ ښځې ویل، د اتو نو میاشتو دی. عمر رضی الله تعالی عنه وویل، ویحکې! تلوار مه پر کوه. خیر؟ حضرت عمر او عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنهما دواړه د سهار لمانځه ته مسجد نبوي ته راغله. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه وايي، عمر رضی الله تعالی عنه د دغې ورځې د سهار لمونځ راکړی، مګر د ډېرې ژړا په سبب څوک د ده په قرائت نه پوهېده. کوم وخت چې سلام وګرځاوه نو يې وويل، عمر څومره بدبخته دی، د مسلمانانو څونه اولادونه به يې وژلي وي، او بيا يې امر وکړ چې په مدينه منوره کې دې جار ووهل شي چې کوچنيان تر خپل وخت د مخه د تي څخه مه پرې کوئ. موږ د مسلمانانو و هر کوچني ته د زېږېدلو د ورځې څخه هغه د بیت المال تنخا ورکوو او بیا یې دغه امر د ښارو و ټولو والیانو ته ولیکئ. درېیم، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د خپل عادت سره سم یوه شپه د مدینې منورې په کوڅو کې په ګزمه یا پیره ګرځېدی او دا چې زما سره په بستر کې داسې څوک نشته چې لوبې ورسره وکړم پرېشانه کړې يم په والله که د الله جل جلاله څخه د دغه کار د عواقبو بېره نه وای اوس به د دغه کټ طرفونه ښورېدلی مګر زه د هغه څارونکي څخه بېرېږم چې زموږ پر ځانو مقرره دی او زمانه هغه لیکونکی نه شي ضعیفه کولای. زما د ربه څخه بېره او حیا ما د دغه کاره څخه منع کوي او د خپل خاوند عزت او اکرام د دې لپاره کوم چې دی و خپلې مرتبې او مقام ته ورسېږي. یعنی دغه درې شیه ما د دغه کاره څخه منع کوی چی د کټ طرفونه می ښوریدلی د خپله ربه څخه بیره او حیا او د خپل خاوند عزت او اکرام. په سهار کی حضرت عمر رغدی الله تعالی عنه د دغه کور د خاوند پوښتنه وکړه چی څوک دی او چیری دی؟ ورته وویل سوه چي هغه فلانی دی او جهاد ته تللی دی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه خپلي لور ام المؤمنین حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها ته ورغلی او د هغې څخه یې پوښتنه وکړه چي لوري! یوه ښځه څونه موده بې له خپله خاونده صبر کولای سي؟ لور یې وشرمېدل او د ده د پوښتني جواب یې ورنه کړی. خو ده بیا په تکرار سره ورته وویل او د دغې پوښتنې سر او سبب یې هم ورته ووایه چې زما پوښتنه د یوه شرعي غرض په سبب ده. نو لور یې وویل، ښځه یوه، دوې، درې میاشتې پوره صبر کولای شي، خو د څلورمې میاشتې په تېرېدلو سره بې صبره کېږي. بیا نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وخپلو ټولو قومندانانو ته ولیکل، چي هيڅوک دي تر څلورو مياشتو زيات د خپله کوره څخه نه غائبيږي. وروڼو! تاسي پوه سواست چي د امير المؤمنين رضی الله تعالی عنه دغه امر چي تر څلورو مياشتو زيات به څوک د خپله کوره يا خپلي زوجې څخه نه مسافر کيږي، و هغو کسانو ته وو چې دوی د اسلامي دولت د سرحدو د ساتلو دپاره یا د جهاد فی سبیل الله دپاره د خپلو کورو څخه مسافر کیدل. نو د هغو کسانو په باره کې څه فکر کوئ چې الله جل جلاله پر خپل کور پوره ډوډۍ ورسولې وي خو دوی فقط د ډېرو پیسو د ګټلو لپاره یا د ښه ژوند د برابرولو لپاره په کلو کلو د خپلو ښځو او کورو څخه ورک وي. خپل اولادونه یې بې سرپرسته پرې ایښي وي. ایا دغه کسان تر الله جل جلاله او خپلې کورنۍ او خپلو اولادو پورې نه دي مسؤله؟ او که فرضاً د دغو کسانو په کورو کې کوم ناوړه غیر شرعي کار پېښ شي، ایا د دوی څخه د الله جل جلاله په حضور کې د هغه کار د پېښېدلو پوښتنه نه کېږي؟ خیر. څلورم، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د خپل عادت سره سم د شپې په مدینه منوره کې ګرځېدی، چې لرې یې اور ولیدی، نو د اور و طرف ته ورغلی هلته یې ولیده چې یوه ښځه ده او کوچني ماشومان ورسره دي. ښځې یو دیګ پر اور ایښی دی او په دیګ کې اوبه ایشي او ماشومان ورته ژاړي. حضرت عمر رغدی الله تعالی عنه ورنږدې شو، ویې ټوخل یا غاړې یې تازه کړې او ویې ویل، اې د اور خلقو نږدې درشم؟ ښځې ویل، هو راشه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چه نزدې ورغلی ویل، څوک یاست او دغه ماشومان دې ولې ژاړي؟ ښځې ویل، والله موږ په سفر کې یو او خواړه نه لرو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل، په دغه دیګ کې څه شي دي؟ ښځې ویل، په دیګ کې اوبه دي، ماشومان په خطا باسم ګوندې بیده شي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ویل، ولې و دغه حال ته رسیدلي یاست؟ ښځې ویل، که عمر ابن الخطاب په موږ ځان خبرولای، زموږ په دغه حال نه وای. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ورته وویل، ته لږ انتظار وکه، زه راځم. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه سره یو مریی ورسره و چې یرفاع نومېدی و، هغه ته یې وویل، د مسلمانانو بیت المال ته پسې راځه. يرفع وايي، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه داسې تېز رهي وو يا يې داسې ځغستل چې زه نه شوای پسې رسېدلای، څو و بيت المال ته ورسېدی، د هغه ځای څخه يې د اوړو يوه ګونۍ په شا کړه او نور د خوړو شيان يې ورسره راواخيستل. مريي ورته وويل، يا امير المؤمنين دا ماته راپرېږده. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ورته ويل، په ورځ د قيامت به يې څوک راسره وړي؟ او ویل راڅخه لیرې شه، زه هغه څوک یم چې د دوی خدمت به د دې لپاره کوم چې د قیامت په ورځ الله جل جلاله د دوی حساب راسره ونه کړي. ترڅو هلته ور ورسېدی او د ښځې سره یې د خوړو په پخولو او د اور په بلولو کې کومک کاوه تر داسې اندازې چې د اور د پوکلو په وخت کې به یې د اور لمبه وږیرې ته ورنږدې شوه. تر څو چې ماشومان یې ماړه کړه او ښځې ته یې وویل، سهار د امیرالمؤمنین کور ته راشه، ښایي چې ما هلته ووینې. او ښځه دغه ورته وایي، والله ته تر عمر ابن الخطاب ښه او بهتر یې، که ما قدرت درلودلای ته به مې د عمر ابن الخطاب پر ځای د خلقو آمر کړی وای. پنځم. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه تر داسې اندازې د مسلمانانو په کارو کې ځان ستړی کاوه چې هره شپه به د ښار په کوڅو او اطرافو کې د دې دپاره یوازې ګرځېدی چې د خپلو رعیتو په حال خبر وي او د ضرورتمن یا حاجتمن سره کومک وکړي نو د خپل عادت سره سم یوه شپه ګرځېدی ویلي ده چې د ښار په خوله کې یو سړی د یوې کوډلې په خوله کې ناست دی او دننه په کوډله کې د ښځې زګیروی دی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هلته ورغلی او ویل سړیه څه درته پیښه ده؟ سړي وویل ښځه مې یوازې ده او د ولادت پر حال ده. او زه نه پوهیږم چې څنګه کومک ورسره وکړم ځکه دغه ښځه او خاوند یې د صحرا څخه راغلي وه او دلته یې د دغه کوډلي سره د شپې تیرولو د پاره اړولي وه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ورته وویل ته فکر مه خرابو لږ صبر وک او دی په تلوار خپل کور ته ولاړی هلته یې وخپلې زوجې ام کلثوم بنت علی رغدی الله تعالی عنهما ته وویل، آیا داسې ثواب غواړې چې په هغه سره جنت ته داخله شې؟ ښځې ورته وویل، دغه ثواب څه شي دی؟ ده رغدی الله تعالی عنه ورته وویل، یوه نابلده ښځه چې څوک نه دي ورسره د ولادت پر حال ده ښځې یې ورته وویل، هو، که ستا خوښه وي درسره ځم. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ځینې هغه شیان چې د ولادت په وخت کې ضرورت ورته پېښېږي لکه اوړه، غوړي، د کوچني د تړلو لپاره څه ټوکران او څه لوښي پر خپلو اوږو ورسره واخیستل او خپلې ښځې ته یې ویل، په ما پسې راځه. بیا نو دواړه په تلوار د هغې کوډلي و طرف ته ولاړل. ام کلثوم رضی الله تعالی عنها د امیرالمؤمنین ښځه د هغه مسافرې ښځې د کومک دپاره خیمې ته وردنوتل او امیرالمؤمنین حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د باندې د ښځې د خاوند سره کښېنستی هلته یې ډبرې د نغري پر قسم کښېښولې او سربېره یې دیګ پر کښېښاوه او په دیګ پسې اور بل کړي اوس د هغه ښځې لپاره خواړه پخوي او هغه سړي ته دلاساینه هم ورکوي. ښايي چې هغه سړي به د خپله ځانه سره ویل چې دغه سړی د خلافت لپاره تر عمر حقداره دی. پس له لږه وخته د خیمې څخه د کوچني ژړا واورېدل شوه. ام کلثوم رضی الله تعالی عنها د خیمې څخه ورږغ کړه ویل یا امیرالمومنین پر ملګري دې زیری وکه زوی یې پیدا شو. سړی وارخطا او په تعجب کې شو چې دغه د ده سره چې مرسته کوي دا امیر المؤمنین دی؟ سړی غواړي چې یو څه ووایي مګر د ویلو قدرت یې د لاسه ورکړی دی هم شرمیږي هم خوشاله دی هم په حیرت او تعجب کې دی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د سړی دغه ټول حالات حس کړ او سړی ته وویل ته آرام کښینه ما وارخطا کیږه امیر المؤمنین دیګ ور واخیستی و کډولی ته ور نږدې سو او خپلې ښځې ته یې ور ږغ کړه، یا ام کلثوم! دغه دیګ در واخله او دغه مور ته خواړه ورکه او مړه یې که. ام کلثوم رضی الله تعالی عنها په هغه ښځې تر مړېدو خواړه وخوړل او بیا یې دیګ د پاته خوړو سره و حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته ورکړ. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هغه دیګ د ښځې و خاوند ته کښېښاوه او ویل، خواړه وخوره او ځان موړ کړه. ځکه ټوله شپه ویښ او په تکلیف وې. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه او ښځه یې پس له هغه څخه رهي شوه چې سړي ته یې وویل، سهار بیا مدینې منورې ته راشه چې د بیت المال څخه ستا د ضرورت شیان درکړم. او د دغه او دغه کوچني ته دې تنخوا مقرره کم شپږم حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د مدینه منورې په ښار کې د شپې ګرځېدی چې یوه ښځه یې ولیدل چې یوازې رهي ده او د اوبو یو لوی ژی ورڅخه دی دی رضی الله تعالی عنه ورنږدې سو او د هغې د حال پوښتنه یې وکړه دا ور معلومه شوه چې ښځه عیالداره ده او نوکر نه لري. دغې ښځې به انتظار کاوه چې شپه به تاریکه شوه نو به راووتل چې خپل کور ته اوبه یوسي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د ښځې څخه ژی واخیستی او ورسره وړي یې. ښځه یې نه پیژني چې دا څوک دی. تر څو کور ته ورسېدل. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې و ښځې ته ژی ورکاوه نو یې ورته وویل، کله چې سهار شي عمر ته ورشه چې د اوبو راوړلو لپاره یو نوکر درکړي. ښځې وویل، عمر ډېر کارونه لري، خدای خبر چې زه یې چېرې پیدا کړم؟ ده ورته وویل، ته ورشه ان شاء الله تعالی پیدا به یې کړې. ښځې هم د دغه ښه سړي په مشوره عمل وکړ او سهار د امیرالمؤمنین کور ته ورغله. مګر په ډېر حيرت سره يې وليده چې دا هغه د برايي شپې سړی دی او په تعجب سره يې ورته وويل، نو ته هغه يې؟ اميرالمؤمنين رضی الله تعالی عنه وخندل او امر يې وکړ چې ښځې ته دې نوکر او مصرف ورکول شي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه اول هغه څوک دی چې خپل واليان او آمران يې په کال کې يوار د حج په موسم او فه منا کې د دې لپاره سره راټولول چې د هغو څخه د تېر کال د هغو د کارو پوښتنې وکړي او هغو ته د راتلونکي کال مسئوليتونه وروښيي. محترمو وروڼو! څرنګه چې فیته پای ته ورسېده، زموږ پاته بحث یا پاته بیان به په راتلونکې اوومه فیته کې واورئ ان شاء الله تعالی، وما توفیقی الا بالله وهو السمیع العلیم، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمدلله رب العالمین. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبرکاته ورونو د دعا په امید